شرعي معنا د اذان اعلام المخاطبین بدخول الوقت بالفاظ مخصوصه خصوصي الفاظ باندې خلق خبرول یو سو وقت د مز داخل شوی باز روایت کې راځي دا تعلیم الاذان ليله الاسرا کې شوې ده نو مطلب دا چې په مکه مکرمه کې مذهب بالاذان شو لیکن هغه روایتونه کمزوري دي په مکه مکرمه کې مز فرشوی لیکن نبی اسلام مز بلا اذان و بلا اقامت کړي نه بانګ ویلې نه اقامت کړي یا چې مدینه منوره ته نبی اسلام تشریف راړ په اول کال کې اوس دا ملګری د جمع مز د پار راټولولو راټولولو طریقه بسې اوس دا یو تمید منګه مخویلو مو نبی له سلام مشوره کې ناشته ده ملګرو مختلف رائے ورکړي هغه یو رائے هم د نبی له سلام خو نه شو عمر وی اعلان کوي الصلاه جامعه ورد عمر رضی الله عنه ویلو باندې بلال رضی الله عنه الصلاه جامعه دا کلمات نه دی ویلي الصلاه جامعه دا نه چې دا دا بان الفاظ حضرت عمر خو دو هغه صرف دا الصلات جامعه فیصله ونشوا بیا دا د عبد الله بن زید رضی الله تعالی عنہ ته په خوب کې د الفاظ خو دل شو الفاظ زبان او الفاظ اقامت بیا د دې په تایید کې حضرت عمر رضی الله عنه وی او نبی اسلام دې تصویب وکړو نبد الاذان اوس کلمات الاذان څومره دي نو د جمهور په نسبت دي کلمات الاذان او د مالکیو په نسبت لس زکه قد قامت اسلام فرادا ده ځان د خبراله دا کلمات شو اوس ملک منزل من السما والا بانګ سید المؤذنین بلال رضی الله عنه بانګ مسجد قباء ولا د مسجد مؤذن باغ دا بالکل کلمات د مسلک د احناف سره موافق په خبره پوه شوي ها اقامت چې د ملک منزل من السما والا کوم اقامت الفاظ دي د اقامت الفاظ هغه ولس نه دی بلکې یو ولس ټیک شو خو یو روایت د ولس هم دی د اقامت د اقامت یو زمونږ تاج جوړې دی شي او څومره احادیث د په دې باب کې نو دوا بلکې درې یو روایت د عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه متفقن علی روایت د بخاری د مسلم او دیم روایت د د عبد الله بن زید ابن عبد ربی والا روایت او دریم عبد الرحمن بن لیلا والا روایت دا درې شو بدل اذان دا سننو کې دغه روایت راغسته شوی بس فیصله ونه شو هغه موقع کې حضرت عمر وی اصلات جامعه موضوع شو هغه ځان له واقع شو فن طرف عبد الله بن زید و محتم لعم رسول الله صلی الله علیه وسلم د پریشانو د وجه د پریشانې د نبی اسلام چې فیصله ونه شو خو حضرت عمر دنه مخکې لیدلو شل ورځې خو حال نو ویلې وقد كان عمر قد رأى قبل ذلك فقتم عشرين يوما بسم أخبر النبي فقال له ما منعك أن تخبرني قال سبقني عبد الله بن زيد دې مان مخکې شنو ما حیا وکړو نبی اسلام یا بلال قم تفا سبان توایا ولی پښوی دا خوب چاله دلو انصاری صحابي لیدلو نو بیا ویل خو دل پکارو د ولی وی یا نا جوړو نا جوړو نو دا خدا پاک تمغه بلال ورکول پښوی فقال فاخبر يا ابو ان الانصار تزعم ان عبد الله بن زيد لولا انه كان يوم اذن مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا دی ولی مؤذن نشو تکلیفونه بلال رضی الله عنه تیر کړو عبد الله بن زید نور تکلیفونه نه تیر کړی باب كيف الاذان وبه قال حدثنا محمد بن مسعود منصور بن سعد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام هنو ویل نه کو جو کوي او میرا چا ول راي ور کړ جن ناقوس به جو کو نبی علیہ السلام وی نه نه نه نه دا دا د هغه د عیسی سره مشابهت راځي اوس کتب وای چې دا ابو معذر روایت کې راغله ابو معذر روایت دا وجه وي دې کې ترجیح شته نشته ده او تربیع پکې ده نو تربیع وی او ترجیح نوي نو کلمات ازل خمسه سره کلماتن د مسجد قباء ولای مؤذن بلال رضی الله عنه ملک منزل من السما دا د احناف مسلک تایید مونږ ترجیح ته ناروا نه دی ویلې خو مونږ دې ته غوړه وو جی قال ثم اذا استاخران غير بعيد ثم قال ثم تقول اذا قمت الصلاه جی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد ثم تقول اذا قمت الصلاه الله اکبر الله اکبر نو دا تایید شو او دی وجه ماوی دا ملک منزل من السما یو اقامت د ائمه سلاسل سره برابر دی او یو روایت چې د لاسو کلمات یولس کلمات ولاو د احناف سره دا ولس کلمات ولاو د احناف سره برابر فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم کېده چې د غیر نبی پیغمبر خو نه دی خوب لیدلې خوب حجت سم شو انها لرؤيا حق غیر نبی خوب کله چې تایید په وحی سره وشین بیا حق ګرځي نبی رسول الله سبحان الله درې درې ځله وای الحمدلله درې درې ځله الله اکبر څلور درې ځله او کلمه توحید وای چې دا سل به پوره شي صحابي خو ولید پنځه ځله سبحان الله پنځه شل الحمدلله پنځه الله اکبر لا اله الا الله پنځه ځله سل به پوره شي ما دا جی خوب ولید نبی علیہ السلام دم ټیک دا لا خوب تایید په وحی سره شو دا خوب تایید په وحی سره شو نو چې دا امتی خوب او تایید تایید په وحی سره شو بیا سي حجت دی فقمت مع بلال فقمت مع بلال فجعلت فقم مع بلال فلقي عليه ما رأيت فليوزن به دې دې بانګ وای فإنه أندى صوتا منك دې بیمار نو یجر الرداء دا معنا چې ځان بربند کړو صادر راخکو نه نه صادر تړلو خو چې به اختیار د ګټو نه کته بعد صادر پرې وځي دا جائز دی والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايت مثل ما وريا فقال رسول الله فلله الحمد دا مزید تایید شو دا نو دا د دې خبره خده ده دا غي خبره خده د یو استاد ټول شاګردان یو طرف خبره کوي او د پکې بل شان خبره کوي نو د دې خبره خله معلومیږي اخه معلومیږي خبره پوه شوي اول دا لم یصلی یا دا خو دوه ځله شو کنه نه نه دا دوه یو غنل کیږي چې کوم د شوافیو د پاره مستدل دی خدا د حنین واقع شو ماشومان لوبي کولې مسخري کولې اونیو ابو محذور توای باغ قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان دا په کار کې دوسته الصلات خير من النوم دا مرفوع ثابت دی من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله نو کلمات اذان سور شو نو لسو نو لسو دا د ابو مزر رضی الله عنه روایت دی د کلمات د شهادت رووي الله اکبر خو مشرکانو مني الله اکبر واشهد لا اله الا الله نه مني اشهد ان محمد رسول الله نه منو رووي نبی اسلام او چت आवाज بنوای نو فزننا نو تعلیم یا دا د خواص کړي خواص دا ما ته نبی اسلام دا څه ویلي دي او بس دا کلمات وام پرې دمه نه لکه نبی اسلام داغه په تندی باندې لاس کې خود لا جز ناسیته په دې ویختو باندې د پیغمبر لاس لګی دی دین غوسو دا خواص کی خبره ده دا ولا فرقا په دې د پیغمبر لاس لګی دا نه منګو زبا دا دغه څه وایي بس دا د خواصو کې دی او د نبی اسلام دې په نو ویل ته بانک دا وای خو بس هغه نبی اسلام ما وخت دا کلمات ما ته خودلی بانک هم دا وم دا وګوره نبی اسلام په دې باندې بانک نه وي نبی اسلام په دې باندې بانک نه وي په شو کې نبی اسلام ما ته په خپل دا خودلی دي پرې دې نه دا مرفوع دی مرفوع دا موږ لرسه پکار بشي دا مرفوع دی دا روس نه دی جوړ شي دا د نبی اسلام په وخت کې وبه حدثنا محمد بن داود بن سندر قال حدثنا وزن خیال کوئی نافع بن عن عبد الملك بن محزورة دا د ابو محذوره چې دی زوی شو عبدالمالک د ابو محذوره زوی عبدالمالک اخبره عن عبد الله بن ماهر الربيعي عن ابي محذوره ان رسول علم الاذان نبی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم ذكر مثل اذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه وفي حديث مالک بن دينار قال سالت سالت ما تپوس کړو لیک توجه کوي ما تپوس کړو ابن ابي محذوره او ماویل ابو محذوره زینوم څه ده عبد المالک فقال الله اكبر الله اكبر وكذلك حديث جعفر بن سليمان ابن ابي معذوره ابن ابي معذوره سوق دی عبد المالک عن عمه عن جده عن عمه عن جده نو دا ابو محذوره د عبد الملک پلار ابو محذوره شو دا ابو محذوره رور چې دی د د تر جوړیږي د پلار رور ترې کنه هنیس نمیو هغه قتل بدر فی کفر حالت کې مردار شوی دی نو دینه دې څنګه نقل کوي عن ابن ابي معذوره عن عمه عبد ابو معذوره د عبد الملک تر پلار ابو معذوره د ابو معذوره رور انیس انیس خو قتل فی البدر کافرا هغه بدر کې بردار شوی دی خبر پوه شوې کنه او دا ابو معذوره نیک پلار عن جده ان داغه د پلار د سره اسلام نه معلوم د محذوره پلار مسلمان دی او کنه دا ډو پته نشته غالبا چې مسلمان نه دی او عم چې دی الیس قتل فی البدر کافرا هغه بدر کې مردا شوی په خبره پوه شوې کنه او دی وجه دلته تعویل پکار ده دا ابن نه ده پکار دا بر ابن دا سالتو ابن ابي معذورا سالتو ابن ابن ابي معذورا سالتو ابن ابن ابي محذورات د عبد الملک زوی ټیک شو کنه د عبد الملک زوی ما د عبد الملک زوی د عبد الملک څوک دی د ابو محذوره زوی او د د عبد الملک د ابو محذوره زوی د عبد الملک زوی به تاسو وکړ سالتو ابن ابن ابي محذوره ما تاسو کړه د ابو مازر د لوسینا چې د عبد الملک زوی دی دا انتهایی ضروری ده کنه معنی به فاسد شي ایو تر دې د ابو مازر ورو ورو اونې تا خو کافر مړ دی او دا غپلار اسلام نه ده ثابته لیکو کوم ځای کې مسلمانو عن ابن ابن ابي معذورا ابو معذورا صحابي دی نو ما تاسو کو عن ابن ابن ابي معذورا حدثني اذان ابي كان اسل فقال نو عن ابن ابي معذورا عن عمه دا عم حقيقي نه دا عم مجازي دا ابو معذورا خیر کوئی دا ابو معذورا رور نه دی ساتنی رور دی د ابو مزر ورور نه دی بلکې اوس د ساتل د زید لګیدل زید ځان سره عمر ساتل لوی کړي اوس د زید جی د سړي ته سوای تر وای کنه وای د پلار ساتل رور باندې ساتل داغه نه چې کوم بچي پیدا کیږي نه ته سوای تر دا تر حقیقتا نه بلکې تر مجازن او نیکه کوم یو شو ابو معذوره الابل ابل ابي معذورا عمي د مراسوک شو هغه مجازي تر د پلار ساتنې رور او د نیکو کوم یو شو ابو محذوره په خپل قال حدثنا عمرو بن مرزق قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن درواتن ذکر شو دریم سمعت ابن ابي ليلى دا عبدالرحمن بن لیلا روایت عبدالله بن عمر عبدالله بن زید ابن عبد ربه او عبدالرحمن بن لیلا دا دریم روایت د مصنف شیوخ عمر بن مرزوق دا حای تحویل نمخ کې حای تحویل نه رست ابن ابي المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن عمر بن مره قال سمعت ابن ابي ليلى قال احيلت الصلاه ثلاثه احوال مزکه درې تبدیلې راغلي دي درې تغیرات راغلي دي په مازه کې او درې تغیرات راغلي دي په صوم احيلت الصلاه ثلاثه احوال قال وحدثنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد عجبني ان تكون صلاه المسلمين او المؤمنين واحده ما دا خوخه ده چې موږ ټول په یو جماعت باندې وکړو او جماعت لپاره خلق را بلل غواړي نو خلق را ټولول بسنګو ګورو تبدیلی ته خیال کوي حدیث بوشي یو تبدیلی په مکه مکرمه کې مستن کېده بلا اذان و بلا اقامه نو نبی اسلام مدینه منوره کې مشوره کې خو دا موږ زمونږ په یو ټیم باندې وشي جماعتن موږ چې ټول ملګری راجم شي نو خبري نو چې خلک را ټولولو د پاره ست طریقې کار پکار ده وحی راغله نه چې خلق ته د موز ټیم دی چا دا مشوره ورکړ حتی نقصو ای قوس جوړ کو ناقوس جوړ کو د ګلټه جوړ کو د عیسایانو چا وی اور بلکو چا اوازونه به وکړو لیکن دا ټول خبرې خوخه نه شوې اوس ګره تحویل د صلاتو مز مز مز کېده بلا بان بلا اقامت اوس یو تبدیل رااله فقال فجاء رجل من الانصار فقال یا رسول الله لی لما راجعت کل زواف شو فیصله ول شو زړه خپو لما رايت من اهتمام کا رايت رجلانا ما یو سړی ولید یو بابا می ولید نو بانک کې څو کلمات دي پنځلس اقامه چې څو شو پنځلس الا انه یقول قد قامت الصلاه هل قد قامت السلام شو پنځلس او پنځلس او دو پکې زیات شو ولا يكون الناس قال ابن مسنى دا د مصنف د شیوخ کې الفاظ کې فرق یو موز کېده بلا بانګ بلا اقامت اوس موز شو په اذان او اقامت سره دویم دا عبدالرحمن بن ابي ليلى ذکر کوي قال وحدثنا صاحبنا موز مخکې موز داسې کېده امام به ودرېده او ملګر راغی دو کسان یو ځای ودرېد امام پسې په دې کې یو ملګر راغی او دس کړی اوس راغی راغی شارکل سورکاتې شوې یو رکعت شوی دی دو رکعت شوی دی نو هغه زر زر به خپل رکعت به پوره کړو امام سره به شریک کېده دا څه قانون یو ځل معاذ رضی الله عنه راغی هغه مسبوق ګرځېدل اموز یو رکعت دو رکعت شوی دی ملګرو اشاره وکړه به دو رکعت شوی دی یو شوی دی هغه احساس نه منم بس امام پسې ودرېده نبی اسلام پسې او چې نبی اسلام سلام وګرځول نو پاسې د خپل فوتکی چې دی قضا هغه وکړ دوه رکعات بس نبی اسلام د معاذ طریقه ډیره بهتره ده څو تبدیل شوي دوا مخکې بل شان موز کې د اوس هغه خانو څوک پر رکوع کې او څوک سجده کې اوس خبره مزیدار شو دو تبدیلی شي او درېمه تبدیلی په موز کې مخکې موز شپارلس یا ولس میاشتې بیت المقدس طرف ته شو بیا موز بیت الله طرف ته شو څو تحویلات شو په بازي کې درې دا یو تحویل بروس راځي فیخبر بما سبق من صلاتی هغه له خبر ورکول شو چې کوم رکعاتونه ترشید ته تلفظن اشارتا یو دوا وانم قاموا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من بین قائم و راکع و قائل سو گلارو سو رکو کې سو قاعده کې و مسلم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم امام پس موز پورا کمرو سا قضا کوم فقال نماز قر سن لکم سنتنا معاذ رضی الله عنه ډیر خسته طریقه کړه مخکې موږ کې څوک راکعان څوک قاعدن څوک دلته اوس ټول امام سلام ګرځول سره خپل موږ پر کوي کذالک ففعلوا نمازی کې دا دو تبدیلی ذکر شوی یو تبدیلی ما وی روس روایت کې برازي شپال زولش مې موز بیت المقدس ته اوس موز بیت الله طرف ته شو درې تحویلات په مازی کې شو او په روزه کې قال وحدثنا صحابنا رسول الله لما قدم المدينه نبی اسلام چې مدینه ته راغی امرهم بسیاب ثلاثه تیاب هر میاش کې درې روزي روزي ونیسي ایام البیض بیا الله رمضان حکم راولېګو وکانو قوما لم يتعود الصيام مسکه دا روزه کې څو تبدیل شوي درې روزي روزه وا او بیا وسجو مکمل میاشت رمضان یو تبدیلی دریو په ځای باندې فرض شو پورا میاشت روجه به ما ته کړه بیا بود شو قبل ان یاکل لم یاکل حتا اشبع بیا خوراک نشو کول سار بیا رو اسیا خوراک نشو کول تر ما خاف کوي او د کېدو سره عقل شرب ما با ختم کېده نو فجاء عمر عمر رضی الله تعالی عنہ تشریف راړ خبر زما پوښوي چې او د متواشن بیا خروجه ماتې ده د خوب نه بعد صوم شروع کېده نو فقالت اني قد نمت یعنی هغه ځان دا شخکارا کړ چې ګویا کې زه او دیمه ما سر جمامو کو از دانه چې زما روزه ماته شي فظن ان تعتل عمر رضی الله عنه دا خیال کړ دا کې دې شي ځان په زور علت تخکار کوي او دنه دا خو ځان په زور او د کړی دا پښوی فاتا فجار جن انصار پدې کې انصار یو کس راغی فاراد الطعام ما خام روړې غوښته فقالو حتا نسخنو لك شاتا لسه شی به ګرم کو غریب ودش فلما فلما انزلت هذه الايه احل لكم لا تشام رفض الى نسائكم نو په روزه کې څو تبدیلې شوې درې موږ کې څو ذکر شوې دوا روزه کې څو تبدیلې شوې درې خو موږ کې صغیرات هم څو دي درې لکه روسه روایت کې مخکې موږ بیت المقدس ته اوس موږ بیت الله طرف ده نو تغیرات ثلاثه په صلات کې تغیرات ثلاثه په وتم علیسو وسمى نصر صاحب الرؤيا نوم ذکر فجاء عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد رضي الله عنه رجل من الانصار وقال فيه واستقبل القبلة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا یو مصنع ذکر کوي دا د مالکیانو پر مستدل او ثبت الطعام لشیخ الكبیر دارګه عجوز د پاره چې هغه تان نه لږوږي وجا سرما هغه صحابي چې شپې راغی دا سرما رضی الله تعالی عنہ ورځي مزدوری وکړو ما خام بیا ود شو بیا بل روز غرمه شو بیا وش شو الله احسان وکړو آیات د تحلیل راوړي